لم يخلق الله تعالی خلقا اعظم من الروح غیر العرش ولو شاء ان يبتلع السماوات السبع والارضین السبع ومن فيهن بلقمة واحدة اکه دا روح اعظم وغواړي چه دا اسمانونه ازمکه ټول چه څونه څیزونه دی پکی دا په یوی خولی سره چکی هړپ کی لفعل دی به پدی قادر شی خو ا امام رازی صاحب وایی ولقائل ان یقول هذا القول ضعیف خو دا قول چه دا ضعیف تا وبیانه من وجوه په درې وجوه سره امام رازی صاحب د دې حدیث ضعف چه دا بیان کړی دا لیکن شاه صاحب دا خبره چه دا بیان کړی دا دوی ضعف تا اشاره نه دا کړی امام رازی صاحب وایی چه دا حدیث ضعیف تا اول نمبر وجه دا د دی اول نمبر حاصله خلاصه دا ده چی ګوره دا خو به حضرت علی رضی الله تعالی عنه باندې خو وحی نه راتله نو دا خو به د حضور صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دا خبره بیا چې حضور صلی الله علیه وسلم نه زده کړی بیا حضور صلی الله علیه وسلم چیرته بل صحابي ته دا خبره ولې نه کوله چیرته خو بل چانه دا روایت راغلی نه ده نمبر ایک الاول اول وجه دی ضعف داد ان هذا التفصیل لما عرفه علی رضی اللہ تعالی عنہ فالنبی اولا یکون قد عرفه فلم لم یخبرهم به ولی سوک بیا نور نه خبرول یوا بل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باندې خو وحی نه را درومی نو حضور صلی الله علیه وسلم به بیان کړی بیا حضور صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ النا علاوه بل چاته دا خبره ولې نه بیانوله او دومه وجه دی زو فدا دا چې کورک دا ملک دا که چیرته حیوان واحد وی او عاقل واحد وی نو تکثیر د لغاتو په دی کی هیڅ فایده نشته او که چیرته دا متکلم په هر لغت سره ځان له ځان له حیوان وی بیا خو دا په حقیقت کی یوه فرښته نشوه دا خو مجموعه د چا سوه فرښتو شوه نو دوه می په دی سره بیان کړی ده الثانی ان ذلک الملک ان کان حیوانا واحدا وعاقلا واحدا لم یکن فی تکثیر تلک اللغات فایده وان کان المتکلم بکل واحدة من تلک اللغات حیوانا آخر لم یکن ذلک ملکا واحد بل یکون ذلک مجموع ملائکته دریم نمبر ضعف دا ده چی دا خو هغه یهودو چا تپوسونه ورنه دری شولی وو چی هغه تپوسونه ورنه وکړه نو هغی کی دا یو روح وو نو دا روح خو مجهول الوجود ده پدی معنی سره چی داسی یوه فرشته ده دا خو مجهول الوجود ده نو دی سوال څنګه دنه کاوشی البته چی دالته د روح سوال شوی ده نو دا د هغه روح متعلق شوی ده چی د کوم سبب الحیات تا د هغه متعلق شوی ده والثالث ان هذا شیء مجهول الوجود فكيف يسأل عنه دا خو شای مجهول الوجود ده نو دینه تپوس څنګه کاوشی نو دینه دا روح مراد نه ده بهر حال دی ضعف ته اشاره کړی ده لیکن در منصور دا حدیث ذکر کړی ده نو شاه صاحب کیدای شی د هغه نه راخیستی او شاه صاحب دا خیال کړی ده چی دا مرفوع حکما ده او منشا د ظن د شاه صاحب دا ده چی چونکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه اسرائیلیات چیری نه ذکر کول نو کیدای شی چی دا به چه وی واقعی د حدیث اوریدلی خو لیکن حق حقیق دا ده علماء لیکی چی حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه چی چور روایات را نقل دی په هغه کی ډیر احتیاط پکار ده او چی کوم روایات حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه نقل دی دی هغی سند ښه تحقیق پکار ده ځکه چی اهل تشیع خلقو ځان نه احادیث جوړ کړی دی او بیا یې ده طرف ته چی دی منسوب کړی دی نو چیرته دی هغو احادیثو نه ته ونه وایی چی هغه دو ځان نه چی جوړ کړی دی وجه نه چی چیرته حضرت علی رضی الله تعالی عنه په سند کی رادرومی هغ نه روایت یو روایت نو هلته دی ښه تحقیق پکار ده دی هغ سند چی واقعی سند صحیح ده که نه ده او هغه پاره نور مرجحات پکار دی داسی نه یی چی شیعه ګانو چیرته ځان نه آرامی توب چی یی پکی جوړ کړای دو خو دا کار کئی شیعه ګان موضوعی احادیث له ټولو فرقو نه شیعه ګانو ځان دی پاره ډیر چی دی وضع کړی دی بهر حال خو شاه صاحب وایی چی دا ارواح هلته حضیره تو یعنی مقصد دا ده چی روح اعظم خواته جمع بهر حال روح اعظم شته خو سنګه ده په پوه شی خدای ته به معلوم وی خو هلته دا ارواح چه سی جمع سی وربما حصل فی حضیره القدس اجماع علی اقامة حیلة لنجاة بنی آدم من الدواهی المعاشیة والمعادیة بل د ملأ اعلی هلته په حظیرة القدس کی دا کار کئی چی هلته دوی یو اجماع جوړه کی یعنی یو اتفاق وکی په دې خبرې باندې چې خلقو معاشی معاشی هغه صحیح شي طریقې او دینی لحاظ او دنیوی دواړو سره خلق چسی کامیاب شي نو چې کله دو په دې خبرې مشوره سره وکي چی خلکو کی ګمراهی زیاته شوی ده جهالت زیات شوی ده نو دو په دی اتفاق سره وکی چی یاره اوس خلکو ته دی پاره بیا دا پکار ده چی دی منهیاتو نه منع شی او نورانیت طرف ته راشی نو چی کله دو په دی خبری باندی اتفاق وکی نو بیا او دا اتفاق دو وای چی یاره دا په دی شکل کی ممکن وی چی یو نیک بنده خدای پاک چکی پیدا کی او هغه نیک بنده محبت هغه د خلکو په زړونو کې وګرځي او خلک د ده اتباع شروع کړي او کامیابی طرف ته چسی راشی او دا یو بنیاد دا دی اصول دی چانا نبوت نا نبوت اصول نبوت سلسلہ آپ دغ بنیاد باندې چدا روانه ده چی دوی به په دغه انداز باندی اتفاق وکړو نو خدای پاک به بیا یو مقصد دا دی چی نبی رواستاو او دی هغه به پاک سړی وو او بیا به یی هغه محبت د خلقو یعنی افاضلو خلقو په زړونو کی وغورځاو او بیا به د هغه یو جماعت جوړ سو او بیا به مقصد دا دی چی هغه دین په هغه وخت کی په خپل قوم کی یا په هغه محدود علاقه کی څه کړو خور کړو. نو دا دی هغه نبوت اصولو نه یو چه دا اصل ده او پته ولګیدله چه دا ملأ اعلی دا د نبیانو چه وی نصرت کونکی وی او دو اجماع مستمره وی په دی خبره باندی او شاه صاحب دینه تعبیر په روح القدس سره تایید دی روح القدس سره کئی و ایدناه بروح القدس شاه صاحب وایی چی دا ټولو انبیاؤ تائید چی په د روح القدس سره شوی ده هغی دا مقصد ده چی هلته د هغه ملأ اعلی اجماع د ملأ اعلی اتفاق هغه د دوئ په حق کی وی دی ته هغه تائید بروح القدس وایی چی دا مونږ وایو چی و ایدناه بروح القدس شاه صاحب وایی چه دا هغه د ملأ اعلی اتفاق او د هغو اجماع د انبیاؤ په تائید باندې د تائید الملأ الاعلی للانبیاء دې نه دی تعبیر په وایدنا یعنی تائید بروح القدس تعبیر دی داسې کئی دا خبره بیانوی شاه جی وربما حصل فی حظیرة القدس اجماع علی اقامة حیلة او ډیر کله ته حاصله شی په حظیرت القدس کی اجماع په اقامت تی حیلی باندی یو چل باندی لنجات بنی آدم چی دبنی آدمانو ته نجات ورکی من الدواهی المعاشیه دی هغه مصائب معاشیو نه والمعادیه یعنی هغه معاشی معاشی او مقصد داده چی یعنی دنیوی او اخروی نقصاناتو نه نجات ورکی بتکمیل ازکی خلق الله یومئذ په تکمیل دی هغه پاک تی خلقو دی خدای پاک په دی ورځی باندی و تمشیت امره فی الناس او هغه چلولو دی حکم دی ده کی په خلقو کی فیوجب ذلک الهامات فی قلوب المستعدین من الناس بیا واجب کی دا اجماع د دو د اتفاق واجب کی الهامات په زړونو کی هغه په زړونو د هغه مستعد خلقو کی ان یتبعوه چی دو دی دغ سړی اتباع وکی ویکونو خیر امت اخرجت للناس او دو بیا بهترین امت شی چی خلقو فیدی دی پار رباسلی شوی وی او دو دی اغنبی تایید وکی او مقصد نور خلقو تا نصیحتونه شروع کی ویوجب تمثل علوم فیها صلاح القوم وهداهم او دا دا خبره واجبوی چی په دی سړی باندی دی اسکا دی خلقو باندی دی داسی علوم له پورته نه راشی چی په هغی کی دی قوم صلاحیت او دی قوم هدایت پروت وی او دا دی وحیا په رای سی یا دی رؤیا په رای سی یا دی هتفا په رای سی یعنی یا دی وحی ورته وشی یا دی رؤیا صالحه وی یا دی غیبی آوازونه یی په دی سړی باندی او دا دی قوم رهنمایی دی وکی وانت تراء له او بل دا چی دا مقصد دا دی چی تظهر له اهل حظیرة القدس یعنی دا فرشتی دی ده ته واضح ښکاری لکه انبیاء کرامو ته به څه کیدلی ځان ښکاره کاوه فتک ښه جی فتکلمه شفاها او بیا دو ورسره هغو فرشتو سره بالمشافه خبری وکی نو دا به کوم ذوات وه دا به انبیاء کرام وه نو دا یو دی دو اجماع په حضیرت القدس کی پدی خبر باندی دا یو بنیاد شو دی بنیادونو دی چانا نبوت نا ویوجب نصر احبائه وتقریبهم من کل خیر ادی دو دا اجماع دا واجب کی نصر دی اغا احباء دی دی انبیاء او قریب کول دی دوی هر خیر تا ادا واجب کی لعن دی هغه چا چه کوم دی دی خدای لاری نه خلق منع کئ او تقریب دی دوی چاته هر مصیبت تا وهذا اصل من اصول النبوة او دا یو اصل ده دی اصولو دی نبوت نه ویسمی اجماعهم المستمر بتایید روح القدس او نامول شی اجماع دی دوی د مستمره د همیشه اجماع دی دو په دی خبری باندی دی ته تائید دی روح القدس وایی نو د انبیاءو تائید په چا سره شوی ده په روح القدس سره شوی ده یعنی هلته ملائ اعلی دی دو چی وی مؤیدی وی ویثمر هنالک برکات لم تعهد فی العاده او بیا دی اجماع دی وجه نه داسی څه نتائج پیدا کیگی چی هغه په عادت کی معهود نه وی یعنی داسی کارونه پیدا شی چی هغه خلاف عادت وی فتسمی بالمعجزات چی هغو کارونو ته بیا چه وتایی معجزات وتایی اوس یو ملأ اعلی دی یعنی اسمانی فرشتی او یو دینا کته درجه وال خلق تی چی هغه ته ملأ اسافیل وایی یعنی دی دی زمکو فرشتی چه پا دی عالم کی گرزی دې ته ملا اسافیل هم وایی او دې ته رجال الغیب هم وایی چوتای رجال الغیب ذکر بعضی محققین دا حضرت خضر علیہ السلام دا پر رجال الغیب کی یو انسان بولی چی دا یو رجل دا دی رجال الغیب نا یا تاسو دی اولیاء پا دی کسو کی ارو چی دا سی یو سپین سرائی او تراغا یا دا سی شکل بانی او سر ملاو شو او دا کسی ورطاو کلا بیاسش غائب شو دا هغه رجال الغیب دی نو دا ملا اسافیل دی دا ملا اسافیل دا دا دی عناصر اربعو چی کوم اغا صورت یو بل سرمات کی او دون یو مزاج لطیف پیدا شی خو لطیف او پاکیزه یو مزاج نر پیدا شی نو پدی کی اللہ تعالی نفوس کریمه وغرزی اغنا دا رجال الغیب او ملا اسافیل پیدا شی او دا رجال الغیب او ملائ صافین هر وخت د خدای پاک حکم په انتظار کی وی او پورته د ملائ اعلی له طرف نه چه کوم احکامات دو ته کیږی نو دو په ځمکه کی ګرځی هغه احکامات خلقو کی څه کئی خوری الهاماتو په طریقه سره خلقو زړونو ته هغه خبری ورکوزی چه رادرومی چه پورتنی فرشت جبریل امین نعری وکی چی دی سړی سره محبت ساتو الله ورسره محبت ساتی نو هغه ملا اعلی نور ټولی ورسره ساتی بیا هغه د کاتنیو فرشتو ته وای د رجال الغیب ته د ملا اسافیل ته نو هغه بیا د خلقو په زړونو کی هغه الهامات ورځی چی تاسو دغ سړی سره مینه محبت چکو پیدا کو د بل سره بغض او عداوت چکو پیدا کو او دا ملا اسافیل دا بیا له پورته نه هغه قبلی فیضان یو قابل وی یو فاعل وی نو فاعل په تاثیراتو کی فرق وی لکه استاد وی نو دی ایخ په سبق انداز کی ویلو کی فیس کی فرق وی چانه سړی شای زده کولای سی چانه نسی زده کولای او دی قابل په استعداد کی فرق وی گور ټول ایک یو شای دا ملګری ناست تی او ایک یو شای خبر کون لیکن سوک په مکمل سبق زده کی سوک په نیم زده کی سوک په دریمه حصہ زده کی نو بیا دا ملا اسرافیل خپل استعداد مطابق او پورته دی هغه ملا اعلی تاثیر مطابق فیضان دی هغه امور له دینه چه کی راخلی او دا هغه پاک ارواح دی خو دو مرتبه دی هغه ملا اعلی دی مرتبه نه چه دا کم ده اوس دی هغه ملا اسرافیل بیان کئی او بل دی دی په مقابله کی شیاطین دی شیاطین دا دغه عناصر اربعه نه دو جوړ دی خو دا عناصر اربعه مزاج چی کله ګنده شی وروست شی بدبودار شی نو خدای پاک بیا پکی هغه نفوس خبیثه وغورځی نو هغه نه شیاطین جوړ سی لکه بلکل دی مثال هسی تاسو ته زه درک لکه ګنده ناله یی په هغی کی خټی وی چیکړی وی دا شیونه وی او بدبودار شی نو هغی نه مقصد دا دی چی څه جوړ شي هغه کیڼې مکوړې جوړې شي هغه چونجي پکې وشي هغه نفوس خبیثه هغه پکې چه شي پیدا شي نو دارنګه د عناصر اربعه او هغه مزاج چه کله ګډ وډ شي خراب شي او بدبودار شي نو په هغه کې خدای پاک نفوس خبیثه وګرځوي نو هغه نه دا شیاطین ارامیان پیدا شي او د خلقو په زړونو کې د شیطنت چه کوي الهامات کوي او دا چه کله پاکیزه مزاج وي او خدای پاک نفوس کریمه پکی وګرځی نو دیر هغه ملا اسافیل او رجال الغیب پیدا شی چی د خلقو په زړونو کی د خیر چه کئی الهامات کئی و دون هؤلاء استوجب فیضانها حدوث مزاج معتدل او دین ار کت مرتبی و دون هؤلاء یعنی دی مال اعلی نا کت بیا نفوس دی چا ملا اسافیل دی استوجب فیضانها یعنی استوجب حدوث مزاج معتدل فاذا نهی د حدوث فاعل ده ورپاره چی واجب کړی ده حدوث تی مزاج معتدل په بخارات لطیفه کی فیضان دی دی یعنی هغه مزاج معتدل په بخارات لطیفه کی چی کوم ده هغه دی دی فیضان واجب کړی ده لم تبلغ بهم السعادة مبلغ الاولین او دو په سعادت کی هغه اولنیو یعنی ملأ اعلی درجه ته نه رسی هغه ته نه رسی فصار کمالهم ان تکون فارغة لانتظار ما یترشح من فوقها نو دی دو کمال دادا چی دو هر وخت فارغ وی لپاره دی انتظار دی هغه چی کوم په دو باندې پورته له طرف نه هغه احکامات را درومی فاذا ترشح شیء بحسب استعداد القابل و تاثیر الفاعل نو چه کله په دو باندی هغه فیضان راشی په حسب د استعداد د قابل او تاثیر د فاعل سره انبعثوا الی تلک الامور بیا دو فورا هغو احکاماتو ته پاسی خو چه د دو هغه احکاماتو ته پاسی دا د دو طبعی پاسیدل دی لکه یو ځناور چه یو کار کئی طبعا یې کئی دی هر هغه شی نه عما یرجو الی انفسهم چی دو نفوسو ته راجع کیږی باقون بما الهمو من فوقهم او دو همیشه دی پاره باقی وی په هغو احکاماتو باندی چی کوم دو ته له پورته نفته پورته طرف نه الهامات کول شی او دو کی خدای پاک قوت شهوانی وغیره ایښی نه ده فیؤثرون فی قلوب البشر والبهائم نو دو اثر کئی په قلوبو دی بشر کی او بهائمو کی بهائی مو زړو ته الهامات غورځوي فتنقلب اراداتها واحادیث نفوسها الی ما یناسب الامر المراد نو بیا د خلقو ارادات او د حیواناتو ارادات او د هغو احادیث النفس دا هغه شي ته ګرځي چې کوم امر چې وي مراد وي یعنی مثال پورته له طرف نه خدای پاک د یوه شي اراده وکړي چې دا کار داسې کول پکار دي ملا اعلی دی ملا اسافیل په زړونو کی وغورځی ملا اسافیل رئیسی دی خلق په زړونو کی وغورځی لکه مثال درته وشم خدای پاک دی دی اراده وکړي چې په دې انتخاباتو کې به فلانی سړی څه کېږي پاس کېږي نو ملا اعلی په ته دا فیصله راشي هغه د ملا اسافیل په زړونو کې وغورځوي چې خلکو په زړونو کې وغورځوي چې خلک دې واري دې ته چې کی اوټ ورکړي نو مقصد هغه ملا اسافیل د خلکو هغه رجحان دې طرف ته چې کی پیدا کړي په دې طریقې سره دا نظام ده ويؤثرون في بعض الاشياء الطبيعية في تضاعيف حرکاتها وتحولاتها او بیا دا ملائ اسرافیل په بعض اشیاء طبیعیه په هغه تضاعیف دی حرکاتو او تحولاتو کی اثر کئی یعنی هغه حرکت ډبل کی هغه حالت چی کی ډبل کی لکه مثال پورته له طرف نه یو کاڼی روان د غره نه نو هغه اسی رازی خو مثال په کم سپیډ باندې رازی خو دا ملائ اسرافیل پسی رایسی خلق او حرکت په کی تاثر په کی وکی نوری چه کی تیز کی ويؤثجي کما يدحرج حجر لکه پورته نه یو کاڼی غورځي فاثر فيه ملک کریم عند ذلك نو دا ملک کریم ملئ اسرافیل په دې کې اثر وکړي فمشا فی الارض اکثر مما یتصور فی العاده نو دا دونه په تیزی سره ځمکې ته راشي چې عام عادت کې دونه تیز کاڼی ځي نه لا مثال په طور ته وګوره دوه ښکاریان دي ایک یو ځای یو دلته جال وغورځوي په دریاب کې بل هلته وغورځوي یو وال کې مقصد دا ده سل دوه سوه کبان پکې ونښلي او بل وال کې یو کب نه نو دا ملا اسافیل وغورځېږي او ځینې کبان خلاص شي او ځینې په دې جال کې وغورځي دا ولې کبان خو نه پوهېږي په دې جال نو دا ملا اسافیل چې کومو کبانو په زړه کې وغورځوي چې هله تاسو دا دام ته ورشو او مقصد دی که تاسو ته فایده دا دا څه دانې درته پکې ایښې دي دا وخورو ځنو په زړونو کې دا الهامات وګرځي او زړونو په زنو په کبانو په زړونو کې وګرځي چې نه نه دینه منډه وهو نو چې کوم په زړونو کې وګرځي چې تختو هغه خلاص شي چی کومه په زړونو کی دا الهامات وغورځوی چی اله د دانه تاسو اخستلی شو هغه پکی ونښلی دا ولی ځکه چی خدای پاک دا اراده کړی چی دغ سړی ته به د دی کبانو رزق حاصلیږی نو هغه خو خدای پاک پوره کړی خپله اراده نو بیا ملای اعلی بیا ملای سافیل بیا ملای سافیل د دی شیونو په زړونو کی په دی طریقې سره چی کی وغورځوی شاجی لکه مثال وګوره و ربما القی الصیاد شبکة فی النهر ډیر کله ته یو صیاد هغه لومه وغورځوي په نهر کې فجاءت افواج من الملائکة نو بیا فوجونه د ملائکو راشي تلهم فی قلب هذه السمکة چی آ الهام کئی په زړه د دې سمکې کې ان تقتحم چی دی پکې ونښلی وهذه ان تهرب بلې په زړه کې وغورځوي چی منډه کا هغه خلاص شي وتقبض حبلا وتبسط اخرى چاته وای چې اله دا دا هغه نیسه لومه چاته وای چې نه ځان ورنه ساته وهي لا تعلم لما تفعل ذلك حالانکه کبانو ته خدا پتہ نه لګی چې زه دا کار ولې کوم ولكن تتبع ما الهمت لیکن دو دی ایغه الهام اتباع کې چې کوم دو ته چسوی دا الهام شوی دا دارنګه رئیسه دوه قومونه سره جنګ باندې شي نو چې دوه قومونه کله په جنګ شي نو د ملا اسافیل ولګیږي یو قوم ته د غیرت د شجاعت د بهادری الهامات ورغورځي ځکه چې هلته خدای پاک دا خبره لیکلی چې دا به غالبیږي نو ایخ قوم کې د تهور او د شجاعت او د بهادری الهامات غورځي او په بل کې د جبن او د بزدلی او د منډې او د تخت چکې خیالات غورځي نو یو قوم وتختی او بل چسی پرای شي دا ملا اسافیل دی دو په زړونو کی هغه الهامات چه کئ غورځی لکه په جنګ بدر کی وګوره باوجود ددی چه هغه څونه زیات وه لیکن هغو په زړونو کی ملا اسافیل او هغه بزدلی او دا شئینا غورځول لکه هغو به ویل چه مونږ ته دا دونه زیات خلق ښکاریدل چه کله بیا ځنی پکی مسلمان شول او مقصد دا دی چه د صحابه کرام په زړه کی شجاعت او دا شئینا چه کول غورځول دا کار دا ملا اسافیل کئ وتعید فی الرمی واشباهه او چې د کوم دوی ویشتل وغیره کوي په دغې کې لږ قوت پیدا کوي وفی قلوب تلک اضداد هذه الخصال هغه نور په زړونو کې دې خصالو اضداد پیدا کړي دا دې دې وجې نه لیقضی الله امرا کان مفعولا چې خدای پاک هغه کار فیصله کړي چې کوم کېدونکی وي ولې خدای پاک خو دې فیصله کړي چې دا قوم به غالبېږي او بل به مغلوب کیږي نو هغه نظام ته دا خو صفت تدبیر خو وایي دې ته دی الله تعالی ما درته ویلی وو چی صفت تدبیر ده چی کوم شی ده اراده کړی دی هغی ته حالات هغسی مطابق چه کی جوړ کی هغی مطابق حالات جوړ کی دا کار کئی دارنگی وربما کان المترشح ایلام ایلام نفس ایلام نفس انسانیہ او تنعیمہا بل کله کله دو باندې دار مترشح سی چی دی نفس انسانی ته تاسو تکلیف ورسو د بل نفس انسانی ته چکو تنعیم ورسو نو بیا فرشتی په دی کی کوشش کئی ایغ نفس انسانی ته تکلیف رسئی داسی حالاتو ته جوړی او بل نفس انسانی ته څه کئی مقصد دا چی نعمت رسئی فسعت الملائکة کل سعی نو دا فرشتی هر سعی کئی وذهبت کل مذهب ممکن چی یو ور کوم لار ممکن ای دو په ایغ باندې ذهاب کئی وبازاء نو دا خو هغه ملائ اسافیل سره چی دا کار کئ د خیر الهامات خلقو په زړونو کی راولی و بی ازاء ذلک و بی ازاء اولئک آخرون ادی ملائ اسافیل په مقابلې کی نور خلق تی چی هغه ته شیاطین وایی اولو خفت و طیش و افکار مضادة للخیر چی هغه سپک وجودانو وال دی ناری دی کنه او مقصد دا دی چی خبیث دی او افکار مضادة للخیر دی خلقو په زړونو کی چه کئ غورځی اوجب حدوثهم تعفن بخارات ظلمانیه ادا چا پیدا کړی دی دا د بخارات ظلمانیه تعفن د بخارات ظلمانیه د تور بخارات دا چه کلا خیچن شو او کلا مقصد دا چه دو وراسته شو نو دی دی تعفن نه دی دی حدوث چه دا راغلی دا ایغا نه پیدا شوی دی هموز او بیا خدای پاک پکی آغا نفوس خبیثه وغورځول لکه ما درته ویل چی په ګند نالی کی چه کوم هغه چینجی پیدا شی هغه خو ډیر ښایسته ښکاری کنه وریښمو چینجیو غوندی یی چیرته یی هغه دونه کریه المنظر وی چی وی ګوری هغه چینجیو نه به تاته کئ درځی هم الشیاطین چی دی ته شیاطین وایی لا یزالون یسعون فی اضداد ما سعت الملائکة فیه نو دو همیشه دی پاره چه دو کوشش کئی په ضد دی هغه کی چا ملائکه و په کوم کی کوشش کاو ملائکه و دی خیر امورو کی کوشش کاو او دا شیاطین ارامیان دا دی هغه بدو الهاماتو کی څه کئی کوشش کئی ان شاء الله بیا به دی دی هغه تشریح وایو باب ذکر سنت الله التی اشیر الیها فی قوله تعالی شاه صاحب رحمه الله د دې خبرې بیانول غواړي چې ګوره د دې آیت کې چې د سنت الله راغلی ده ولن تجد لسنت الله تبدیلا تقریبا درې ځای دا آیت مبارک حصه دا راغلې ده ولن تجد لسنت الله تبدیلا او ته به نه موندای لپاره د عادت الهی لپاره د هغه سنت الهی تبدیلا تبدیلی يو دي آيت يو عبارت النس وي او يو اشارت النس وي عبارت النس دي ته وتايي چي دي اغا نس کوم شي دي پارا سوق سلاي وي کوم شي دي پارا نس چلولای شوی وي په اغ نس کی کومه مقصودی او مرکزی خبره او هغه مرکزی او مقصودی نکته بیان چی کوم شوی وی صراحتا دی ته عبارة النص وایی او یو اشارة النص وی اشارة النص چی هغه نص نه په طریقی دی التزام سره یا معنی عرفی دی وجی نه یا دی محاوری دی وجی نه په دی طریقو سره دی نص نه معلومیږی دی ته اشارة النص وایی نو د دې آیت مبارک عبارت النسخ دا ده چی ولن تجد لسنت الله تبدیلا مرکزی چی کومه خبره په دې آیت مبارک کی بیان شوی هغه مقصد دا ده چی ته به سنت الهیه د پاره چی کوم شی باندې خدای پاک عادت جاری ده هغه کی به ته تبدیلی ای مخاطبه نه موندی لیکن د دې اشارة النفس اوس دا ده چی په دې دنیا کی ځنی قوانین د قدرت شته یعنی ځنی داسی قوانین دی چی هغه د قدرت قوانین دی دا شته اوس شاہ صاحب په دې باب کی صرف هغه قانون قدرت بیانوی دا نه بیانوي چې دې پاره به ته تبدیلي نه میندای عدم تغیر بیان نه کوي صرف قانون قدرت او قانون الهی هغه چې کوي بیان کوي گورا دا مونږ وایو تاسو په سلم کې ویلي دي جعل الکلیات والجزئیات جاعل دی ټول کلیات او جزئیات الله تعالی دا یعنی مؤثر حقیقی مؤثر حقیقی په ټول عالم کې هغه الله تعالی ده او دا ټول عالم کائنات که کلیات تی که جزئیات تی الله تعالی پیدا کړی دی لیکن تاسو دا هم وایو چې دا دنیا دار الاسباب ده دا نو خدای پاک چی دا ټول شیونه پیدا کړی دی دا ټول یی مقصد دا دی چی داسی بلا واسطه سیده ندی پیدا کړی بلکه خدای پاک دا دنیا دار الاسباب جوړ کړی ده او په اسبابو کی خدای پاک تاثیرات چی دی ایښی دی ذکر بیا تاسو وایو چی مؤثر حقیقی الله تعالی دا مطلق مؤثر نوایو ولی د اسبابو کی خدای پاک تاثیرات آ ایښی دی دا دنیا ټوله دا د اسبابو او د مسبباتو په زنجیر کی چه ده تړلی شوی ده نو شاه صاحب په دی باب کی شاه صاحب په دی باب کی د دی خبری بیانول غواړی چه دا اسبابو دی پارا په دې مسبباتو کې تاثیرات شته البته مونږ دا وایو چې دا تاثیرات هم الله تعالی په دې اسبابو کې څه دي مقصد دا ده چې ایښي دي یعنی دې پاره مؤثر الله تعالی ده خو بیا هم مقصد دا ده چې اسباب په دې مسبباتو کې تاثیرات چې دي شته دي نو شاه صاحب دالته د دې خبرې وضاحت په دلیل عقلی او په دلیل نقلی سره درته کوي دا څوک ده هلکه نو داسی مسئله دا چی شاہ صاحب دی دی خبری وضاحت کول اس غواړي چی دا اسباب چی دی اسباب دا پا دی مسبباتو کی مؤثر دی او خدای پاک پا دی کی تاثیرات ایخی دی او دا پا دلیل عقلی او نقلی دلیل سره درته چه که بیانوی عقلا او نقلا د دې خبرې ثابتول هغه شاه صاحب درته غواړي یوه او بل به بیا وروسته دا بیان کی وروسته دې باب ټول حاصل درته وایم وروسته بیا دا بیان کی چه یو علویات تی او یو سفلیات تی نو په دې کائناتو کې چې د کوم سفلیات دي نو آیا د علویاتو په دې سفلیاتو کې اثر شتا کنه لکه دا کواکب دی نجوم دی سیارات دی دی آیا کاته په دې سفلیاتو کې اثر شتا کنه نو شاسې په دې خبره وضاحت کول وغواړي چی ګوره یو د دې داسې اثر ده د علویاتو په سفلیاتو کې چې هغه نه انکار کول پکار نه دي لکه لمر دا د علویاتو نه یو جز ده نو دې مقصد دا ده چې څنګه اثر ده په سفلیاتو کې ګرمي دی جوړی سردی جوړ شي هغه جوړ شي نو یقینا د اثر نه د دې مقصد دا ده چې دا بدیهی ده دې نه انکار کول پکار نه دي یا قمر ده سپوږمۍ ده نو د دې د میوو په دې رنګونو کی او مقصد د میوو په دې خوږلت کی او په دغو شیانو کی دارنګه د دریابونو په مد و جزر کی مد و جزر خپله مسئله ده د علم هیئت چی په د دریابونو کی کله بلندی راشی داسی دو چیک شی او کله ټیټ شی په دې کی ټول اثر د دې سپوږمۍ وی نو په دې شیانو کی یقینا د علویاتو په دې سفلیاتو کی چه ده اثر شته ها البته دا خبره چې په دې غربت کې مالداری کې تنګی کې خوشی کې غم کې افلاس کې فقر کې وغیرہ په دغو شینو کې د علویات اثر شتا کنشتا لکه د علم نجوم والتا ته پالونه اچي تا ستاره دا وایي فلانه شی دا وایي فلانه شی دا وایي نو دې نه په شریعت کی منع راغلی ده دې نه په شریعت کی منع راغلی ده اوس چی دې نه منع راغلی ده نو شاه صاحب به دې خبری وضاحت کول وغواړي چی ایا دې دا مقصد ده چی داسی قسم تاثیرات پی دی علویاتو په سفلیاتو کی نشته نو شاه صاحب وایی چی دې منع دا مقصد بالکل نه ده بلکه دا منع دا په چه نورو مصالحو باندی چه ده بنا ده ډیر والی ته کله یو شی په حقیقت کی یو نامونه یی لیکن هغه نه د څه نورو مصالحو په بنیاد باندی هغه نه چه راغلی وی مقصد دا دی چه منع راغلی وی نو یقینا د علویاتو په سفلیاتو کی اثر شته او دا د توحید سره څه منافی خبره نه ده ځکه چه دا تاثیرات هم خدای پاک پکی ایښی دی او بلکل شاسی وایی چه دا علویات اول په هغه هوا کی اثر ښکاره کی چی کومه هوا دی سره ارد ګرد لګیدلی ده او بیا دی هغی په واسطه سره دی کایناتو ته دا تاثیرات ځنی چه کیږی آرسی لکه بلکل خوشبویی وی یا بد بویی وی اول دی سره چی کومه نزدی هوا یی هغه متاثره شی بیا هغه هوا چی دغسی تموج وکی نو اور لری علاقه دی سره چه سی متاثره شی هغه خوشبویی هلته رسی یا هغه بد بویی هلته چه کیږی رسی نو شاه صاحب وایي چې دې علم نجوم او عراف ته تللو چې کوم احادیث به بیا زه درته وایم چې دې منع راغلې ده دې دا مقصد بالکل نه ده چې د علویاتو په سفلیاتو کې اثر نشته دا منع دي چې مصالح په بنیاد باندې چې دا راغلې ده او دی پر بیا شاه صاحب څه امثال درته بیان کی چې داسې نور مصالح هم دي چه هلته خبره په حقیقت کی یو شی وی لیکن د چه مصلحت په بنیاد دی هغه نه چه وی منع شوی لکه مثال په طور باندی په دی کی هغه مصلحت په ظاهر دا معلومیږی چه څوک په شرک کی انعام د مبتلا نشی ځکه چه داسی خلق وو چه هغو دا ستوری او دا کواکب وغیره دا مؤثر حقیقی بلل نو بیا شریعت دې نه دونه سخته منع وکړه چې داسې نه وي چې څوک په شرک کې مقصد دا ده چې سي مبتلا شي لکه مقصد بت پرستی دور و نو بیا د هغه زیارت د قبرونو ته تګ نه منع